نور زنانه هم په خپل ورونو باندې جاړي زم ور سره يم په خپل ور باندې جاړم خفایم ټول خزه جاړي کورنو باندې لیکن زما درور بشان باندې رور نو سفر بن مالک خو سفر ز ځان ته تسلی ور کوم او عز النفس عنه بالتاسي ځان ته تسلی ور کوم غمر باندې رغلې دانو د زړه بڑا سو باسم زکا د زړه بڑاس سړی او باسي غم کې نو تکلیف ورته نه وي مبرد وی جهنميان